بسم الله الرحمن الرحیم لإلاف قریش دا د پاره د محبت ته قریشو د الفت ته قریشو د ملکونو سره چې دا برقرار شي ایلافهم رحلت الشتاء والصيف الفت دی په سفر د جمی کې یمن ته او په سفر د وړي کې شام ته او امن ورکړې دی لا د یرینا